بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد رونو د نن ورځې درس د منګو تاسې د منځلاري اسلام په موضوع کې په دې خبره باندې شروع کیږي چې د منځلاري اسلام د خبرولو لپاره یا د میانرو اسلام د خبرولو لپاره امریکا پراس کې او ورسره ټول اروپا او غرب د کوم لارو چارو د کوم وسایلو د کوم اشخاصو د کوم اسالیب او طریقو نه کار اخلي د منځلاري اسلام تعریف هم پرون ووای د منځلاري اسلام محددات هم پرون وویل او همدغه چې د منځلار اسلام معیارونه و د دې مخالف یې د دوی په نسبت باندې د توندلارې اسلام معیارونه دي د دې مخالف یې د توندلارې اسلام د دوی په نسبت باندې د توندلارې اسلام معیارونه دي او تر هغه مخکې موږ تاسو د حقيقي اسلام هغه مشخصات او پیژندل هغه باندې تفصیلی خبره وشوه او بیا په زمن کې د غرب د لوی او مشهور رهبرانو ویناوی را نقل کړي چې د هغه دا داوای تکذیبول چې دوی وایي موږ له اسلام سره دښمنی نه لرو بلکې دوی له اسلام سره دښمنی لري په خپله او په دې باندې د دوی اعترافات موږ را نقل کړ چې مشران وایي چې موږ له خپل اسلام سره مشکل لرو د مسلمانانو سره مشکل دی وایي د موږ د دې وجه نه نه ده چې دوی هم د موږ غوندې لاسونو پښې لري او دوی هم د ځمکې په سر باندې هستېږي بلکې د دوی د فکر او عقیدې د وجه نه له دوی سره موږ مشکل لرو دشمنی ما با مسلمان ها اینا میگن دشمنی ما با مسلمان ها از این جهت نیست که اینها هم انسان هستند مثل که ما انسان هستیم بلکه از جهت عقیده و فکر و نظریهشان است اگر اینا از این عقیده خود منصرف شون و او فرهنگ را قبول کنند که ما قبول کرده ایم یا فرهنگ ما را به عنوان فرهنگ جهانی قبول کنند باز با اینها ما چیزی مشکلی نداریم از لابلای صحبت های دیروزه معلوم شد که دشمنی غرب با مسلمان ها از جهت انسان بودن مسلمان ها نیست از جهت شرقی بودن مسلمان ها نیست از جهت غربی نبودن مسلمان ها نیست بلکه از جهت مسلمان بودن و مؤمن بودنشان است غرب هیچگاه میخواه مسلمان ها صاحب نظام و حکومت شوند صاحب, صاحب نظام و حکومت شوند ها تنها اگر به اکتفا میکنند که نسبت خود را انتصاب خود را انتماع خود را به اسلام اعلان بکنند اما در عمل اسلام را تطبیق و پیاده نکنند میگن دیگه چیزی مشکل نیست بکنن خیر است اما اگر میخوان نظام را اقامه بکنن میخوان شریعت را تطبیق بکنن میخوان جامعه اسلامی را به اصول شریعت منضبط بسازن میگه به اجازه هرگز نمیدیم ما فقط یک چند قول دیگر را از اینها برتان نقل میکنم تا این موضوع یک کم خوبتر روشن شده باشه یکی از وزرای خارجه بریتانیا در سال 2005 که در عالم اسلام یا در جهان اسلام کدام چیزها قابل قبول هست با او گزاره میشه و کدام پدیده ها و کدام نظریات است که هرگز با او جورآمد نمیشه دا خبره یې ورته واضح کوله چې کوم شیان داسې دي چې په هغې کې منګه یعنی غربیان د مسلمانانو سره به کې گزاره کولای شو او کم داسې دي چې په هغې کې بیخي په هیڅ شکل جوړه ورسره نشي کېدلی نو بیا هغه وایي وایي په حقیقت کې دا افکار او نظریه ده چې تروریستانی په خوځښت راوستلي افکار او نظریات دي چې تروریستانی په خوځښت په حرکت راوستلي دي معنا دا په دوی کې هغه افکار او نظریات چې د موږ په خلاف باندې دوی په حرکت راولي هغه باید محو شي دغه په خلاف باید مبارزه وشي او هغه افکار او نظریات چې دوی تخدیروي دوی ویده کوي دوی مستوي په خواهشات او په عيش او عشرت کې ورګډوي هغه پروا نه کوي دی وايي هغه ازادي غوښتونکي حرکتونه چې له دوامې نړیوالې جګړې وروسته په اسلامي نړۍ کې رامنځته شول دوهمې نړیوالې جګړې جنگ جهاني دویم نه چې وروسته کوم حرکتونه رامنځته شول چې هغه یو ډول وطني قومي نشنلیست ازادي خواهانه حرکتونه و وې دې ټولو سره گزاره کیږي په دې معنی چې په عالم اسلام کې که څوک نشنلیستي حرکت په لاره چې پروانه کې دې سره گزاره کیږي که څوک وطنیت وطنیت یادې دې سره پروانه کې گزاره کیږي که څوک نور داسې ډول حرکتونه په لار باندې اچوي چې هغه د جهاني قضایا سره په مستقیم تصادم او تماس کې نه وي وې دا پروا نه کوي که څوک استقلال استقلال یادوي مساوات مساوات یادوي یا د وینا ازادي یادوي یا دې ته ورته نور شعارونه یادوي وای دا تر ډیره حد د زغملو او د منلو وړ دي او له ډیرو سره یې جوړه هم شوې ده کسایی که شعارهای مساوات و آزادی بیان و استقلال و وطنیت و نشنالیزم این شعارها را بلند میکنه میگه با اینها جور آمد میشه مشکلی نیست و با اکثریتشان ما جور هم آمده ایم بلکه امروز ما شما میبینیم که امی حرکت ها و امی جهت ها و اصحاب امی شعارها در صف متجاوزین استاد هستند و به حیث ملیشه های محلی برشان کار میکنند خو هغه چې په هیڅ صورت ورسره نه مذاکرات کېدای شي او نه د منل کېدو دی او نه ورسره جوړه کېدای شي هغه وای دادي اول چې اسلامی خلافت د بیرته اعاده شي اسلامی خلافت په هیڅ صورت باندې دا نه منو چې بیرته دی راشي تاسو ګوري کنن یو څوک د خلافت وعده پورته کوي داوا پورته کوي چې هغه په دې توانا دی کنه دی هغه یو واقعي خلافت دی او کنه دی خو محض له دې نامه نه دوی دومره په ویر او په تراه کې دي چې ټوله دنیا ورته غواړي په مخالفت کې بسیج کې بیرته دنیا په مقابل کې راو پاروي او ورته وایي چې بس اصلي معرکه اوس شروع کیږي ځکه چې مسلمانان دا وری د نظام له چوکاټه تاسو سره جنگيږي د وی ډلې له چوکاټه نه دا ور دی حکومت له چوکاټه تاسو سره جنگي او دا ور مسلمانانو هغه کړی ته لاس ور چولای چې دا ټول ورکه ځایږي د دې ټولو لاسونه ورکه ځایږي وای د خلافت داوا او د خلافت دراګرځولو کوششونه دا په هیڅ صورت د منلو نه دي یو دویم په اسلامي هیوادونو کې د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات نشټوالی دا د منلو نه دی ای قابل قبول نیست که در عالم اسلام مساوات بین زن و مرد نباشه حتما باید باشه او دریم دا چې په اسلامي نړۍ کې د نظر د اظهارولو ازادي سلب شي په دې معنی چې د ارتداد او د مقدساتو د دین په خلاف د هر څه ویلو ازادي د هر چا ته ورکړل شي وې ولدي په دغه شان د ټینګار کوي د خلافت په نشټوالي باندې په ممانعت باندې په اسلامي او بل په اسلامي هوادونو کې د شریعت تطبیق وې دا د منلو وړ نه چې په اسلامي هوادونو کې د شریعت تطبیق شي البته باید قوانین تطبیق شي وضعي قوانين باید تطبیق شي وای دا ځکه ځکه چې دا ارڅ وای د موږ د تمدن بنسټونه دي دا کوم شیان چې موږ ټینګار ور باندې کوو دا وای د موږ د تمدن بنسټونه دي او د دې اصول په سر په هیڅ صورت له هیڅ چا سره جوړ جاړی نشو کولای دا وسنۍ دی فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولند دی هم یو افراطي سړی دی کله چې څو کاله مخکې په مالی کې مجاهدینو یو څه جهادي حرکتونه وکړه او ځینې سیمې لاندې کړې او بیا یې هلته د شریعت د تطبیق خبره پورته کړه انصار الدین نومېدل که نه مالی کې هغه یو جماعت چې راپورته شو په افریقا کې د انصار الدین په نامه باندې یو ډله غالبا دی که انصار شریعه او که انصار الدین دغه دوه نومونه یو هغه چې کله راپورته شو او یو څه سیمې لاندې کړې او هلته یې د شریعت د تطبیق هڅې شروع کړې نو بیا فرانسې مستقیمه مداخله وکوله مستقیمه مداخله وکوله تیارې ورولېږلې پوځونه ورولېږل او خپل ټول زور یې هلته وکاراوه تر څو چې هغه جماعت یې تارو مار که کوم ښارونه او کوم ځایونه چې هغوی نیولي وو د هغو نه یې وایستل او غرونو ته یې اړ کړ چې غرونو ته پناه یوسي فرانسې مستقیمه مداخله وکوله او فرانسوا هولاند په هغه وخت کې د دې خپل يرغل د توجیه په اړه باندې وویل وی نړیواله ټولنه په هیڅ صورت او په هیڅ ځای کې د شریعت تطبیق نشي زغملی جامعه جهانی در هیچ جا و در هیچ شکل تطبیق شریعت را تحمل کرده نمیتانه چون معنای تطبیق شریعتی است که مسلمان ها دوباره قوی میشن و منظم میشن و دوباره به مرکز و سرچشمه قوت و نیروی خود رجوع میکنن دوباره قوی میشن دا په هیڅ ځای او په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده چې شریعت د تطبیق شي او بیا وایي دا هغه موضوع ده چې په قطعي ډول نه ور باندې له چا سره د خبرې امکان شته او نه له چا سره ور باندې جوړ جاړی کېدای شي په قطعي ډول وای چې نور باندې جوړ جاړی کېدل شي او نه له چا سره په دې خبرې مذاکرات کېدل شي د شریعت تطبیق او د شریعت په بنا باندې د نظام جوړول دا د غرب لپاره بالکل د منلو نه دي د امریکا یو بل پوځي جنرال جنرال کلارک چې په اروپا کې د امریکایي قواو مشر ده هغه عجیب تعبیرات لري د اسلام په اړه باندې او دا کومه جګړه چې امریکا شروع کړې ده د دې هغه حقیقت بیانوي دا کومه جګړه چې وایي هغه شروع کړې ده امریکا د 19 سپتمبر نه را دی خواته د دې جګړې اصلي هدف هغه بیانوي هغه وایي چې کڅوک په دې باور وي چې موږ به ل خپل کورونو د دې لپاره راوتلی یو چې د سپتمبر د 11مې د پیښې انتقام واخلو قضیه داسې نه ده هغه اساسي قضیه چې موږ د هغه د حل لپاره راوتل یو هغه په خپل اسلام او هغه تفسیر او تعبیر دی چې مسلمانان نن د اسلام په اړه باندې لري من په خپل د اسلام په خلاف راوتل یو او د اسلام د هغه تعبیر او تفسیر په خلاف راوتل چې مسلمانان د خپل فهم او د خپل اصول پر نه کې کوي هغه ډول نه تفسیروي چې منګه ورته وایو هغه ډول نه تعبیروي چې جامعه جهاني ورته وایي اصلي قضیه دا ده چې موږ اصل اسلام بدلول غواړو او موږ د اسلام تعبیر او تشریح دا بدلول غواړو موږ د دې لپاره راوتلی یو چې دا خبره په یو مخیز ډول فیصله کو چې آیا رښتیا هم اسلام د سولې دین دی لکه څنګه چې خلک ګمان کوي او کاغه داسې یو دین دی چې خپل پیروان د جهاد په شکل کې تاوتریخوالي ته تشویقوي وی تر اوسه پورې د خلک وایي چې اسلام د سولې دین دی سولې دین دی دا خبره به موږ سپینو چې د اسلام رښتیا هم د سولې دین دی کنه وی دا د سولې دین په هغه وخت کې کېدلی شي چې د جګړې مقومات او افکار او ادبیات هر څه له خپل قاموس وباسي تر څو پورې چې په خپل قاموس کې اسلام د جګړې دفاع شهادت قرباني ازادي جهاد د دې نظریات او افکار لري وی دا خبره دروغجنه ده چې اسلام د سولې دین ده دا به هغه وخت د سولې دین کې چې دا شیان ټول ته نه وباسو یې مسلمانان په خپل پریګ دي دی بیا وای وای وګورئ دا یو ډیره مهمه قضیه ده چې تر یو میلیارډ ډیر مسلمانان په دې نړۍ کې وسیږي او دوی ټول خپل دین څخه الهام اخلي دغه مسلمانان کولای شي چې نړۍ یا د امن ځای وګرځوي او یا هم د نړۍ امن او استقرار لړزاند کی میګي قضیه قضیه ساده نه اینها جهان را به لرزه می درآورند و همینها اگر با ما پیوند بگیرن از ما الهام بگیرن فرهنگ ما را از خود کنن میشه جهان خانه امن و استقرار سرزمین امن و استقرار باشه دغه مسلمانان کولای شي چې یا نړۍ د امن ځای وګرځوي او یا د نړۍ امن او استقرار لړزان کی دیگه وقتی که مسلمان ها به پیمانه قدرت شاید داشته باشن و عددشان به این اندازه است و اهمیتشان اینقدر است دیگه ما چی باید بکنیم دی وای نو ځکه موږ دا نه غواړو چې اسلام د خپل ازادي ولري او مسلمانان د دې صلاحیت ولري چې کوم شی اسلام دی او کوم شی اسلام نه دی ایره ما قبول نداریم که مسلمان ها در تعبیر و تفسیر اسلام آزاد باشند و بگویند که فلان کار اسلام است و فلان کار اسلام نیست نور به مونږ د دې فیصله کوو چې کوم شی اسلام دی او کوم شی اسلام نه دی بعد از این ما فیصله میکنیم که کدام چیز را اسلام بگوییم و کدام چیز را اسلام نگوییم میارهای اسلام را و محتوای اسلام را فهم و اصول اسلام را تعبیر و تفسیر اسلام را بعد از این ما باید بکنیم نه که مسلمان ها خود بکنن و امی معنایش از ایجاد اسلام میانره و دموکراتیک و نوین و القاب دیگری را که در این راستا از خود تراشیدن بر اسلام یو بل څوک دی یو امریکایی دی په امریکا کې ډیر مشهور سړی دی لیکوال هم دی محقق هم دی دکتور هم دی او د میډل ایست فورم د تحقیقاتي مؤسسې رئیس هم دی دی دانیل پایپس نومیږي دانیل پایپس مشهور سړی د ډیر کتابونه لیکلي تاسو چې مازه د دانیل پایپس نوم انټرنیټ ته ورواچوي د دې د کتابونو او د دې د تحقیقاتو د څېړنو او د اسلام په خلاف د دې د موقفګیریو ټول تفاصیل به تاسو مخه تراشي مهم مهم کتابونه لیکلي دي هغه د اسلام سره د مسلمانانو سره د غرب د اوسنه وضعیت او د مسلمانانو په خلاف د جګړې تنظیمول او جګړې ته د یو نوي شکل د ورکولو لپاره یو مشهوره مقوله ویل چې هغه د غرب د ټولې نظریې خلاصه ګڼل کیږي نن هغه وایي the militant islam is the problem and the moderate islam is the solution the militant islam is the problem مسلح اسلام د په خپل ستونزه ده او د دې ستونزې حل وای څه شي ده the moderate islam is the solution او میانرو اسلام معتدل اسلام د دې ستونزې حل دی اسلام خودش یک مشکلی است اسلام مسلح یک مشکلی است یک مصیبت است و علاج مصیبت و مشکل در چی است در ایجاد یک اسلام میانرو وقتی که ما یک اسلام میانرو را ایجاد کنیم و مردم به او بگراین او را قبول کنن باز اونها خودشان از یک سو از اسلامی که ما او را متطرف و اسلام تندرو مینامیم از او میبرن نه تنهایی که میبرن در مقابلش صفگیری هم میکنن در مقابلش میجنگن The militant Islam is the problem and the moderate Islam is the solution. مسلح اسلام ستونزه ده او منځلاری معتدل اسلام دا د دې ستونزې حل ده نو په دې باره کې د غرب د رهبرانو بیخي ډیر تشویشونه دي او لوی برنامه جوړې کړې دي خو اوس راځي چې دا چې دوی دغه منځلاره اسلام چې دوی دغه خدوخال هم برابر کړي دغه تعریف هم برابر کړي دغه د پاره محددات هم ټاکلي دغه دښمنان هم تشخیص کړي دغه د پاره برنامه سازي هم کړي مؤسسات هم جوړ کړي دی ورته دغه اسلام د عملی کولو او د خبرولو لپاره لچانه کار اخلي د کوم اساليب او طریقو نه کار اخلي چې تور ایره در عالم اسلام و تجربه کامیاب را داریم و او از تجربه از میان بردن اتحاد جماهیر شوروی څنګه وای چې منګه شوروي اتحاد لمنځه وی وړه اماغه وسایل باید منګه د اسلام په خلاف هم په یو څه تعدیل او تغییر باندې په کار واچو او شوروي اتحاد دومره لوی و چې د جهان تهدیداوه غرب او د غرب فلسفه او نظریه او کپټالیزم دای ټول تهدیدول دغه د لپاره منګه وای څو قسمه برنامه ریزي وکوله یو دا چې شوروي وې د ځان نه د اوسپنې دیوال تاو کړی و شوروي خود را درک دیوار آهنین قرار داده بود به این معنی که نه کسی را میمان با بیرون تماس داشته باشه و آزادانه بره و بیایه و نه مردم را از بیرون اجازه میداد که به درون بره و اگه میرفتم اونجا باز به چندین قسم زیر استخبارات و زیر تعقیب قرار میگرفت و حتی که مردم رادیوهای بیرونی را شنیده نمیتونستند با جهان بیرون تماس نداشتند به صدها میلیون مردم را در دیوار آهنین در قلعه آهنین بند کرده بودند گفتن ما چه رقم به اینها خود را رساندیم څنګه موږ وکولای شو چې دوی ته ځان ورسو او دغه وسپنیزه کلام ماته کو د دې لپاره موږ دوه ډوله پالیسي بلکې درې ډوله پالیسي انتخاب کړې یو دا چې په داخل د شوروي کې هغه خلک چې یا اروپا پلوي و لکه جرمنان یوکراینیان او نور او یا هغه خلک چې اصلا مسلمانان و او له اسلام سره وابستګي درلودله د هر یو ته موږ د خپل فکر مواد او ادبیات ور برابر کړل اونهایی که طرفدار غرب بودند میخواستند به اروپا نزدیک شوند فکر و نظر و عقاید و آرمانهای اروپایی داشتند بر اونها مواد را تهیه ساختیم رادیوهای را جور کردیم و کتابها را نظریه را پیش کردیم به اونها به هر طریقی که ممکن بود تا اونها یک احساس و شعور قوی را در خود پیدا کنن و او را بپربرانن که چگونه آزادی خود را بگیرن از اتحاد شوروی و امیر رقم مسلمان ها که در جمهوریت های که شوروی و رزیر تسلط خود آورده بود تاجکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و ترکمنستان و تاتارستان و انگوشیا و چچنستان و اینها همه اینها ارتباط داشتن با اسلام کافر نشده بودن اما محروم گردانیده شده بودن از معلومات اسلامی نو ای منګه څه چل وکاوه چې امریکا به په هغه وخت کې چې د منګ او تاسو جهاد د روسانو په خلاف باندې روان وو امریکایان تاسو اوس وګورئ یو کتاب چاپ شوی دی د پیریانو جګړې یا جنگ اشباح د سی آی د استخباراتو پر اړه کې لیکل شوی دی په هغه کې وایي چې سی آی ای به په پا پاکستان کې دینی کتابونه او قرآني کریمونه دا چاپول بیا به د افغانانو له لارې نه د افغانستان شمال ته لیږل او د افغانستان د شمال له لارې نه په مختلفو قاچاقي لارو قرآن شریفونه تاجکستان ته ازبکستان ته او دې سیمو ته رسول کېدل امریکا د هرې وسیلې نه د خپل هدف ته د رسېدلو لپاره کار اخلي دیني کتابونه به په روسي ژبه باندې چاپېدل ما په خپله لیدلي هغه کتابونه بلکې نمونې یې را سره شته د هماغې زمانې روسی کتاب اسلامی کتابونه خالص دینی کتابونه چې هیڅ شایبه به پکې د بی دینۍ نه و هغه به چاپېدل او دا ښه خبره و چې چاپېدل خو دا چې څنګه چاپېدل د چا لخوا چاپېدل دا درکې موږ ته نه معلومېده موږ دا د مسلمانانو کار دی مسلمانان د خپل ورونو غم خوري والته دینی معلومات ورسوي اوس معلوم شو چې دغه تمویل چا کاوه وي تر څو مسلمانان د شورای په مقابل کې قوي شي او د ازادۍ ګرایي او د د استقلال د روحي ورکه قوي شي او دینداری ورکه قوي شي قران شریفونه مترجم قران شریفونه بور لګل کېدل ساده قران شریفونه بور لګل کېدل همدارنګ کتابونه ور لګل کېدل ترڅو هغه د شوروي نه د ازادۍ او د الحاد او د کمونیزم سره د نفرت د روحیه په دوی کې را قوي شي نو یو کار هم دا وکاو چې د خلکو تم نظریات ور صادر کړل او د دغه نظریاتو د صادرولو لپاره منګه داسې وسایلو نه کار واخیست چې هغه په دیوالونو باندې نه منع کېدل لکه رادیوګانې لکه تلویزیونونه قوي موجونه د رادیوګانو د چپو لپاره د دې نه موږ کار واخیست او وخت په وخت هم د خلکو ته دا شیان ورورسول د وخت په تیریدلو باندې لدنه نه د انفجار زمينه برابر شو لدنه نه د انزجار زمينه لدنه نه د عدم قناعت زمينه برابر شو بل اخر د په خپل سره دا ورسېدل چې یو ور انفجار وکاو 15 ټوټې شو دویمه خبره وای دا چې منګه د شوروي اتحاد د ماتولو د پاره د شوروي په شاوخوا کې دیموکراسي پلوي تنظیمونه او احزاب او حکومتونه تقویه کړل دیموکراسي پلوي احزاب او حکومتونه دا موږ تقویه کړل نو اوس وایي چې که غواړو موږ اسلام هم همدغه سي مات کول دي نه نه نه نو په دې نه کې هغه منځلاري خلک چې ځانونه منځلاري بولي یا غرب ته نږدې بولي یا یو ډول ځان دیموکرات بولي یو ډول ځان مترقي او پیشرفته او د غرب سره پیوند اخیستونکي بولي هغه خلک باید تقویه شي هغوی ته باید رادیوګانې په لاس ورشي اونها که خود را مسلمانان میانه رو میگن اونها باید در داخل اسلام در داخل مسلمان ها باید تقویه شوند برشان رادیوها به نام اسلام ساخته شود خیر است به نام اسلام رادیوهای اسلامی داشته باشند مؤسسات به نام اسلام برشان ساخته شود به شرط ای که فعالیت های جهادی و مسلح را قبول نداشته باشد هر جهتی که نشرات دارن و تعلیمات دارن و دفاتر دارن و چرا یک نفر در جنگل ازش خلاص نمیشه هر کس خود را میبینه در اونجا هر کس ما نام کسی را به خاطر نمیگیریم که شاید بعضی مردم بگوین که فلان در مقابل فلان موقف گیری شخصی داره و حسد و کینه داره نه ما امو قالب را واضح میسازیم هر جهت و جماعتی که اگر افکار صوفیانه دارن اگر افکار تحریکی دارن اگر افکار تبلیغی دارن اگر رویه خالص علمی دارن ما با اخلاصش تا یک حد شک نداریم اینها شاید در دعوت خود مخلص باشن لیکن در عین وقت اینها وسیله و ابزار هستند در دست امریکا در مقابله با مجاهدین و در مقابله با اونهایی که میخواهند میگن ما باید طوری که اونهایی که در درون اسلام وجود دارن اونها را استعمال کنیم او احزاب و جهت ها و مجتمع ها و گروه های دیگری را که به نام احزاب و به نام پارتی ها و به نام مجتمعات زیر اسمای گوناگون به وجود آمدن اونها را تقویه کنیم به اونها وسایل پخش و نشر بتیم به اونها وسایل مادی و معنوی بتیم اونها را تشویق کنیم زمینه فعالیت را برشان مهیا بسازیم تا اونها از یک جهت فعالیت جلوگیری از فعالیت مسلحانه را بکنن و از جهت دیگه مشروعیت نظام را تثبیت کنن که ما او را ایجاد کرده ایم نو امریکایان د دې لپاره وایي چې لکه څنګه چې شوروي اتحاد موږ له دننه نه مات کړ او د شوروي په شاوخوا کې د نورو احزابو په تقویه کولو دیموکراسي پلو احزاب په تقویه کولو باندې مات ک همدغه ډول وای باید منګه هم په داخل کې د اسلام د هغه مسلمانانو چې مسلح فعالیت نه غواړي غیر مسلح فعالیت دی کوي خو په دې شرط چې د مصالح فعالیت به رد کوي او دغه به تایید نه کوي دغه په مقابل کې به درېږي نور د خپل کار آزاد کوي چې دا ارڅ وي که احمد وي که محمود وي چې ارڅ وي کوي دي وي دا د موږ ملګری دي دویم دا چې دیموکراسي پلوي تنظیمونه او مؤسسات باید جوړ شي او هغه ته وسایل په کار ورکړي شي د وینا منابر په لاس ورکړي شي تلویزیونونه او رادیوګانې او اخبارونه او دفاتر دا ورته په لاس ورکړی شي او درېمه خبره ده چې مشهور شخصیتونه او تاثیرګذار شخصیتونه باید په کار واچول شي هغه ته یا احزاب جوړ کړی شي یا ورته مدني ټولنې جوړ کړی شي یا ورته نورو تشکیلاتو کې کاغه د همبستګۍ تشکیلات دي یا د تورته ارڅ تشکیلات چې دي په هغه کې ورته ځایونه ورکړی شي تاسو ګوري په خواني جهاد څومره مشهور شخصیتونه و که بیکاره او که د کار و چې د الته ورغلی یو مزګار نه د پریخي ار یو په کار چولای څوګي په یو خانه کې لګول څوګي په بل خانه کې لګول میاشتنی ازوقه ورته حواله ده بیغم خپل کار کوي څه کار ته ناخلي د مصالح فعالیت په مقابل کې درولې دي دا چې په هر څه قانع کړي یا دوی ځان په هر څه قانع بولي خو حقیقت دا دی چې د جهاد په مقابل کې د خلک ولاړ دي یا خو عملا د جهاد په مخالفت کې ولاړ دي یا په تشکیک کې ولاړ دي خلک په شک کې اچي خلک په شک کې اچي او هغه هدف تر سره کوي چې امریکا یې غواړي بل خبره په دې دګر کې هغه دا ده چې امریکایان وایي چې د امریکا د دفاع وزارت دې نتیجې ته رسیدلی چې د اوسنۍ جګړه دا هم د فکر جګړه ده او هم د وسلې جګړه ده د فکر لپاره د فکر لاره هم باید کار ورته وشي او د وسلې لاره هم کار باید ورته وشي دا چې د وسلې کار دوی په افغانستان کې تجربه کړه او په افغانستان کې دښمن چې ارڅوک راغلی د وسلې لاره دلته پر مخ نشي تلای وجه دا ده چې افغانستان ټول سنگر سنگر دی په افغانستان کې د وسلې له لارې يرغلګر دلته خپل وجود نشي تثبیتولای وجه دا ده زه تاسو د افغانستان د جغرافي جوړښت د ماهیت یې دا درته وایم افغانستان داسې نه دی لکه د اروپا یو ښار یا لکه یو بل داسې ډېر پرمختللی ښار چې هلته هر څه د بهر نه مثلا اوبه په یو لوی پایپ کې د ټول ښار ته روانې وي که غدوی یو څوک غواړي یو دښمن غواړي غربیان غواړي چې دا ښار تسخیر کړي په اسانه په یو درې څلورو ساعتو کې یو ورځ کې تسخیر راوړي څنګه هغه دی وبو شبکه ورته وولي خلک تګي شو تګي شو کموډونه هم دغه پاتې شو د ژوند حرکت هم به وبو شو کار یو ور ټول بوی اخلي ا د برق سب سټیشن ورته وولي ختم شو برق ودرېدل لفټونه ودرېدل تیار شو ماشینونه ودرېدل خوراک ودرېد ټول ارڅ چالت مصنوعي ده برق ورته ولي اوبه ورته ولي د غازو شبکه ورته ولي رادیو د تلویزیون سټیشن ورته ولي نور تسلیم د نور خلک مقاومت نشي کولای زیات نه زیات 3 ساعته 4 ساعته 5 ساعته یو ورځ مقاومت به وکړي چې اوبه خلاص شوي خپل امري چې ډوډۍ خلاص شوه په خپل امري چې په زینو کې بند پاتې دی هغه په خپل امري چې غاز په باندې بند شو هوا ور باندې بند شو تنفس ور باندې بند شو په ګرمۍ په وخت کې ارکنډیشن ور باندې بند شو د یخنۍ په وخت کې د تودوخې وسایل ور باندې بند شو غاز ور باندې بند شو هغه نور په خپل کنګل کیږي په افغانستان کې به داسې نه ده په افغانستان کې هر کور یو مکمل کمپلیکس دی په دې معنی چې د اوبل بیرونه ورته نه راځي په خپل کور کې څه ده کله امسایه کور یې ورسره اړم شي نو د باندې تاثیر نه لوي ځکه چې کور کې څا ده او به له خپل کور دی یا د کور په مخ کې ویاله ده دا ویاله خپل روانه طبيعي ویاله ده روانه ده یا د کور تر څنګ چې نه ده د چینن په نه په بمو چېږي نه په په بملا نورم تازه کیږي نه په ټانګو چېږي نه څوک په دمو دوا باندې وچول شي نه په کیمیاوي موادو چې غیر روانه ده چینه وړې د هر ورځې تازه ډوډۍ او بسکټ پیزا میزا له بازار نه نه راخلي کندو یې په مني کې ډکړی ده تر بل وړي پورې د ده کندو ډک ده که یې پوره خوري که یې سپوري خوري په کور کې یو شی شته ده د تودوخې وسایل دومره د لرګي ذخیره کړي دي هلته که نور هېڅ نه وي غوا یې ساتلې ده د شیدو نه یې کوچ او مستې او شلومبې او پنیر او دا شیان جوړوي او ګلم په مخ له خوشایو نه د سوخت د موادو استفاده کوي دې ته بیخي ضرورت نه لري چې لاړ شي ډبه په شا کې غاز راوړم که غاز وو کنه د په کور کې د غازو فابریکه چلیږي خوراک او کتغ او کنسلوا او ډبې دي شیانو ته ضرورت نشته چې د مارکیټ بند شونه اوس کتغ نه پیدا کیږي تیار لوبیا نه پیدا کیږي نه د کور په مخ کې پالک کرل یا شوتله کرل ده یا چې په هر شین بوټي باندې د صابون نوم کې خو د هغه راخلي ګوري ورته چې زهرجن نه یو لک پوست وي بس تپ ورکی ورته پاخه کې تبه ورکی دا کتغ شو کله پولی نه راوښکاو که شلخه و که سار مې و که هرخنک و که سپېشلری و که شوتله و که هر څه چې مازې شین بوټی راویش کې تودې کې ویخوري وي دا د الله شکر په ادا کې وي کار وشو افغانستان نه تسخیرېدونکی هېواد ده ځکه د تسلیم د فشار وسایل دلته کم دي فشار زغمي د فشار محل دلته نشته چې وای اوبه ودرېدې بس تسلیم زه اوبه دغه په خپل کور کې دي شیدې په خپل کور کې دي خوراک په خپل کور کې ده کتغه او صابه د خپل کور په مخ کې دي یو کورنۍ د بل پورې شدیده محتاجه نه ده زندګي د لفت نه ده طبیعي ژوند یې ده دلته چې هر څوک راځي هغه به مصنوعي ژوند سره مخ وي دا نور به د ځای خلک به دا ټول د طبیعي ژوند سره مخ وي دلته د فشار نقطې د دښمن لخوا نه کمې دي نو ځکه خو غرب د نتیجې ته ورسېد چې دلته پوځي جګړه نور کار نه ورکړي خپل پوځونه په شا کړل وی وستل او لګیا د نورم باسي خو په مقابل کې څه وکړل د امدغه 2015 کال لپاره امریکایانو په افغانستان کې د جنگ لپاره پروس کال کانګرس ته یوازې نه هاوی میلیونه بودیجه وړاندې کړه چې د جنگ په میدان کې به یوازې نه هاوی میلیونه ډالر بودیجه په افغانستان کې لګیږي د امریکایانو خپل او د غیر جنگي فعالیتونو لپاره 2000 او 600 میلیونه ډالر د جنگ لپاره نه هاوی میلیونه ډالر او د غیر جنگي فکری او فرهنګي او سیاسي او اجتماعي نور فعالیتونو لپاره 2600 میلیون ډالر 79 میلیون ډالر را تنها به خاطر مصارف جنگی تخصیص دادن و 2600 میلیون دلار را به خاطر فعالیت های غیر جنگی تخصیص کرد برای سال 2015 در 2014 که به مصارف افغانستان را به کانگرس پیشنهاد میکردن که سرش موافقه بکنه یا رد بکنه شما ببینین مقایسه را بین 79 میلیون دلار و 2600 میلیون دلار اونها به این نتیجه رسیدن که اینجا باید جنگ فکری بشود ای 2600 میلیون دلار به این شاید ملاها را خریداری کنه دکترها را خریداری کنه شاعرها را خریداری کنه ادیبا و نویسندگان را خریداری کنه همین رقم استادای پوهنتون را خریداری کنه مجتمع مدنی را خریداری کنه اجتماعات جوانان را خریداری کنه فعالیت های زن را خریداری کنند اینها همه را از رای فکری تنظیم میکنن و توجیه میکنن نو وای ټول مشهور شخصیتونه چې څه دي یا مشهور جهتونه چې دي تاثیرګذار جهتونه چې دي دا باید په کار واچول شي که هغه ملا ده که ملک ده که خان ده که ډاکټر ده که انجینر ده که جهادي رهبر ده که صوفي ده که خانقاه ده که مسجد ده که محراب ده که رادیو ده تاسو ګوري په همدې کابل کې چې د منګو تاسو پکې په همدې کابل کې خالص اسلامی نمونه باندې رادیوګانې دي اسلامی فعالیتونه کوي ما ته دقیق معلومات ده چې دوی اره میاشت خپل بودیجه د یو سایډ نه اخلي هغه ته وایي بس جنگي فعالیتونه مکو نور د خلک تخدیر کوي ناتونه ماتونه ترانه مرانه دا ورته وایي چې خلک وایي چې دا نظام د ته خلک نه اسلامي وایي په دې نظام کې وګوره څنګه خخه کارونه روان دي څنګه شرعي راډیو پکې شته ده دوی د دې نظام د مخ د سپینولو لپاره او د ته د مشروعیت د ورکولو لپاره چې کوم کار تاسو کوی اربکیان نه شي کولای تاسو د موږ اسلامي اربکیان یاست د موږ شرعي اربکیان یاست دا څوک چې د دې نظام په چوکاټ کې شرعي فعالیتونه یا دینی ډول فعالیتونه کوي دا په حقیقت کې دینی ملیشي دي دا دینی اربکیان دي دا څه معنا لري چې مجاهد په تور شپه کې په تور غ... په تور غره کې په تور سوړه کې ورنه په امان نه پاتې کیږي هلته د چاپه پسې ورځي سټلار د پسې ورځي طیاره د پسې ورځي خو یو څوک دی په برجورو بلډنګونو کې وسیږي لوړ لوړ انتنونه دی په سر باندې ولاړي او هغه ته د څوک څه نه وایي او هغه د اسلامي خبرونه او نشرات لري دا په حقیقت کې دینی ملیشي دي د نظام نو د دغو خلق په وسیله باندې وای باید منګه معتدل اسلام خلکو ته تلقین کو او دوی ته وایي چې بس تاسو جهادي او مسلح فعالیتونه رد کړئ د دوی په اړه باندې خلک په تشکیک کې واقع کوي په شک کې واقع کوي او باقی مانده نور پاسته پاسته شین دا ورته وایي دا پروا نه کوي دې کې مشکل نشته دا دوی خپل خپل برنامه ده دوی وایي چې دا جګړه د فکر جګړه ده او د وسلې جګړه ده دا به دواړه چلوو او په دې جګړه کې به امریکا هغه وخت کامیابیږي دا د امریکا د وزارت دفاع یو راپور دی په هر څلورو کلو کې خبروي وای په دې جګړه کې به امریکا هغه وخت کامیابیږي چې د توندلاري جهادیانو نظریاتو ته ماتې ورکړي او د هغه په اړه باندې خلک شکمن کړي امریکا وخت پیروز میشه که نظریه اسلام جهادی را یا اسلام مسلح را شکست بده و مردم را در رابطه به این نظریه در شک بیاندازد یکی اونهایی هستن که با ما هستن نظام ها هستن ارتش ها هستن احزاب هستن اونهایی که گرا هستن غرب نواز هستن پیرو غرب هستن سکولر هستن اینها با ما هستن یک اینها را از طریق احزاب از طریق حکومت از طریق وزارت ها از طریق مؤسسات از طریق برنامه های دولتی و غیر دولتی اینها را به کار بیاندازیم یک گروه دیگری هستن که اونها با ما نیستن لیکن در عین وقت با اسلام جهادی هم نیستن گرچه خود را مسلمان میگیرن خود را دعوتگر میگیرن خود را صوفی و مبلغ میگیرن لیکن با اسلام جهادی هم نوا نیستن میگه اینها را ما باید تمویل کنیم و تمویلشان باید ماهرانه باشه که اینها متوجه نشوند که ما اینها را تمویل میکنیم از طرق و از اصالیب اینها باید تمویل شوند که گمانشان بر ما بد نشوه و این حقیقت متوجه هم نشوند که ما در کجا قرار گرفتیم در صفی کی قرار گرفتیم اونها را به باید قانع ساخت که این مجاهدین اینها تندرو هستند ویرانکار هستند خرابکار هستند برنامه آبادی ندارن، مردم خسته شدن تا بکای جنگ و جدل امی چیزها را از زبانشان بگویم به مردم باید امی چیزها را امی ادبیات و امی امی امی روحیه مایوس کن را باید از طریق اینها به مردم تلقین کنیم و یک گروه از عموم مردم هستند عموم مردم که نه با ما هستند نه از این جهات دومی از این جهات های دوم که تاثیرگذار است از اینها هستند بلکه اونها تاثیرپذیر هستند عموم مسلمان ها هستند برای اونها باید ما میگه رادیو های خود را تقویه کنیم و تلویزیون ها و برنامه های نشراتی خود را از اینترنت باشه از ستلایت باشه از تلویزیون باشه از اخبار و جریده و مجله باشه این را باید ما به پیش ببریم اونها را باید مستقیما مخاطب بسازیم به همین خاطر شما دیدین که برنامه های بی بی سی که پیش از آمدن امریکا برای نیم ساعت و 45 دقیقه بود حال برای 24 ساعت شد برنامه های رادیو امریکا که برای 15 دقیقه و برای نیم ساعت بود برای 24 ساعت شد د ازادۍ رادیو علایده ورکې راغله د مشال رادیو علایده ورکې راغله د ډیوی رادیو علایده ورکې راغله تر یو سلو اویاو پورې اف ام رادیوګانې د علایده ورکې راغلي سټلایټ کانالونه بیخي ډیر بشمیره بشمیره د علایده ورکې راغله او نوري فایبر تاسو ګوري د افغانستان خلک له لوګي مري پوله نشته مکتب نشته کتاب نشته معلم یې در بدره شاګرد یې در بدره برق نشته خو تقریبا د افغانستان ټول ولایتونو ته د نوري فایبر د مزه وغځاوه ولی د دې په خاطر چې مستقیما هر کور هر فرد هر شخص هر ځوان هر هلک هر نجلۍ د کمپیوټر لارې مستقیما مخاطب خپل مفاهیم خپل ادبیات خپل نظریات دا که د ډرامو له لارې وي که د سریالونو له لارې وي که د نورو تمثیلي پارچو له لارې وي که د ترفیهي او تفریحي پروګرامونو له لارې وي که د علمي پروګرامونو له لارې وي دا باید مستقیما د خلک مخاطب او دې شي ته بیا دوی عمومي دیپلوماسي وایي د عمومي دیپلوماسي له لارې نوی مخاطب عجیبه نوم ورته انتخاب کړ عمومي دیپلوماسي یو خصوصي ډیپلوماسي ده چې د نظامونو او حکومتونو رسمي مؤسساتو ترمنځ وي یو د هیواد بل دی یو عمومي ډیپلوماسي ده باید مسلمانان موږ مستقیما په خپل مخاطب کو برنامه ورته زیات کو وختونه ورته زیات کو تاسو ګوري دا اوس د امریکایانو دراتګ نو ورسته چې څونه برنامه متنوع شوې دي هر چاته بیل خانه او بیل مواد جوړ کړي د ماشومان لپاره بیل پروګرامونه د خزو لپاره بیل پروګرامونه د لوبغاړو لپاره بیل پروګرامونه د سندرغاړو لپاره بیل پروګرامونه د صنعتکارو لپاره بیل پروګرامونه د تعلیم او تربیه لپاره بیل پروګرامونه د عسکر او د پوز او د جنگ او د جګړې لپاره بیل پروګرامونه د اقتصاد لپاره بیل پروګرامونه د معنویاتو لپاره د تصوف پروګرامونه پر رادیو کې خبروي د امریکا رادیو د تصوف پروګرامونه خبروي د صحي بخش لپاره بیل پروګرام د خلک ټول احتوا دې ته دوی وایي عمومي ډیپلوماسي وایي دا مسلمانان د دغه دریو جهاتونو په دغه دریو جهاتونو تقسیمیږي دغه دریو جهاتونو باندې وایي کار وکړو خو دا کار به وایي څنګه کوو کم مجالونه کې باید کار ورته وکړو هغه مجالونه چې وایي کار ورته پکې کوو هغه د اول د دیموکراسي تقویه او توسعه بس دیموکراسي دیموکراسي دیموکراسي او څنګه دیموکراسي دیموکراسي ټولنه د دیموکراسي ادبیات دیموکراسي فرهنګ به د دیموکراسي توسعه او دیموکراسي پراخه شي او تقویه شي دویم مدني ټولنه جامع مدني جامع مدني هر څه پنځه کسان لس کسان لنډغر به فرهنګ راټول کا او یو نوم ور باندې کېږده او بیا د مدني ټولنې په نامه باندې د دولت په مقابل کې هم او د ملت په مقابل کې هم او د په حقیقت کې د اسلام په مقابل کې هم تا امی حکومت در اینجا است این هم محتاج باشه و هم هر روزه زیر فشار باشه هر, هر اقدامی را که میکنه باید این یک دفعه بسنجه این اقدامی را که ما میکنم شاید صبح مظاهرات براین و صبح مجتمع مدنی باز به حرکت بیای و راه ها را بند کنه و دفاتر را بند کنه فلان را بکنه فلان علان را بکنه و مردم را برانگیزانه علیه ما به هر صورتی که باشه باید اما حکومت ها را هم کمزور و ضعیف و محتاج بگیرن در خانه احتیاج را قرار بتن یک وسیله فشار داخلی در اونجا باشه که در هر لحظه حکومت هم زیر فشار باشه ما باید فرهنگ جامعه مدنی را در کشورهای اسلامی یا خصوصا در اون جاهایی که جهاد در اونجا جریان داره در اونجا ای را ما توسعه بتیم و تقویه کنیم همدارنګه من وای باید د دینی او سیاسی تعددګرایی یا د سیاسی او دینی پلورالیزم د فرهنګ قوی کو پلورالیزم پلورل جمع ته وایي سنګولر یو ته وای کنه پلورل جمع ته وای پلورالزم یعنی تعددګرایي من باید وي په خلکو کې سیاسي تعددګرایي هم ومنو خلکو ته ورتلقین کو چې دا پروانه کوي په اسلامي ټولنه کې دا حزب د دې لپاره دا دا حزب د دې لپاره دا پروانه کوي دا دا ډول حزب دا دا, دا فعالیتونه لري دا اصلاحي فعالیتونه لري دا سیاسي فعالیتونه دا اجتماعي فعالیتونه لري سیاسي تعددګرایي هم باید تشویق ترڅو مسلمانان د یو مرجعیت په ځای باندې په مختلفو مرجعیتونو باندې تقسیم شي او همدارنګه دینی پلورالیزم دینی پلورالیزم په دې معنی چې دا خو ضروري نه ده چې یو اسلام دلته وسیږي دلته مسیحیت هم وسیدل شي يهودیت هم وسیدل شي بهایت هم وسیدل شي بابیت هم وسیدل شي نور دینونه ولې ځکه د بیان ازادي ده دلته کنه دلته باید هر څوک د خپل دین د عبادت د تر سره کولو لپاره ازادي او حق ولري دینی پلورالیزم باید وی قوی کو او بل د زغم فرهنګ یا د ټالرنس چې دی ورته د زغم فرهنګ باید خلکو ته وکړي باید د نور په مقابل کې زغم ولرو باید حوصله وکړو هله د عدم تشدد مبارزه عدم تشدد عدم تشدد بس د عدم تشدد نه راته تر ټولو مقدسه قضیه جوړ یو څوک به راځي ډبئی د توپ سره د ټانک سره د طیارې سره د بم سره د پوزونو سره د وسلو سره په کور به راننوځي ښځه به په سپیو باندې داړي ماشوم به ټوټه ټوټه کوي سړی ته به توره کڅوړه وراغوندي په کلونو کلونو به ورک وي په لار کې بتلای نشي موټر به متنه مخکې کېدای نشي لار به د په واک کې وي فضا به مې د په واک کې وي ځمکه به مې د په واک کې وي تعین او عزل به مې د په واک کې اقتصادي چارې به مې د په واک کې وي روزي او وارد او صادره او خوراک او تجارت دا به مې د په واک کې خو د په مقابل کې بیا هم زه د زغم د فرهنګ نه کار اخلم ولی ځکه چې د عدم تشدد مبارزه دا ښه طریقه ده منډیلا کړې ده منډیلا کومه توره کړې ده منډیلا خو توران د اروپا له غلامۍ نه آزاد کړي نه دي بلکې منډیلا خو توران د جنوبي افریقا خلک د غرب په غلامۍ باندې یوازې قانع کړي دي یوازې قناعت ورته ورکړي شکل بدل که نور خو قصه مغه روانه ده بیا منډیلا پیغمبر د چې موږ ته مخ ته مخ ته کوي غفار خان پیغمبر د چې موږ ته مخ ته مخ ته کوي ګاندی پیغمبر د چې موږ ته مخ ته مخ ته کوي دا منحرف بیلاري خلک وو د موږ په دین د موږ فرهنګ د موږ په عقیده پورې هیڅ هیڅ تړاو نه لري موږ مسلمانان مسلمانان یو بل هغه لري فرهنګ لري بل دین لري بل اصول لري د ځان لپاره خپل تګلار لري او لزان د دفاع حشري حق لري نو موږ ته ولې د عدم تشدد د مبارزې توقین راکړي د عدم تشدد د مبارزې توقین د دوی ته ورکړي چې د شل زره کیلومتر لرې نه موږ پسې راځي نه دلته موږ بمباروي نه د موږ ځوانانو ته کرکټ ورزده کوي خپل ځوانانو ته راکټ ورزده کوي د موږ ځوانانو د فوټبال او د والیبال او د کرکټ میدانونو ته د موږ پیغلې د مراتن د منډو میدانونو ته سرکونو ته ورغواړي او خپل پیغلو تذکری د رشي ورغوندي او دوربین چشمه په سترګو ورته کوي ورته راکټ په وګ باندې او په غرونه کې موږ مجاهدینو په شیله په شیله او دره په دره ګرځي خپل پیغله په جنگ تمرین نه د موږ پیغله یوازې د انګريزانو په مخ په منډو باندې تمرین نه دغه مفاهیم وي تاسو ایجاد کړئ دغه مفاهیم لپاره کار وکوي نو دغه شیان داسې دي چې دا ټول د غربي فرهنګ مبادی دي د غربي فرهنګ ادبیات دي د وای تاسو تقویه کوي نو لدی لارې نه بیا مسلمانانو کې منځلار اسلام برا شو د منځلار اسلام د منلو لپاره به زمينه سازي وشي مسلمانان باید څه وکړي خبره ډیره وګدیږي خلاصه ډول باندې تاسو په خدمت کې عرض کوم هغه دا چې مسلمانان باید تر هر څه مخکې خپل دینی مراجع ته چې قران دی حدیث دی د اسلام د علماو فهم ده د سلف صالحینو فهم ده چې د اسلام موږ ته شرح کړی ده بل عین اسلام ته باید رجوع وکړي ترڅو بازګشت او رجوع اصل اسلام ته نه شوي په دې نور پیوندکاري باندې دا مشکل نه حل کیږي مسلمانان باید دینی تعلیم زده کړي مسلمانان دعوتګران باید مسلمانان علما دي پانتونونو استادان دي لوسو د مکاتب د مدارس استادان باید هغه ادبیات هغه وارد شوی سیاسي او فکری ادبیات چې د موږ د ملت او د ځوانانو د تخدیر او د بهوشه کېدلو سبب ګرځي هغه باید خلک تور معرفي کی او خلک ورنه وویری چې ګوري دا خطرناک شیان دي دا پردي مفاهیم دي دا مخ پلوي د اسلام حقيقي مفاهیم دا ورته ورتلقین کی ورته واضح کی وړاندې کی ازادي دا اخیستلای کیږي په زور باندې دا څوک چاته سوغات او تحفه نه ورکوي ورته د ازادۍ لپاره د نظامی او د پوځي قوت لپاره ټول مقومات باید په ځان کې پیدا کړي د نسل د روزنې لپاره او د مستقبل لپاره باید په نصابونو باندې غور شو په نصابونو کې داسې مفردات او داسې مزامین ورځای شي چې هغه د غرب دغه ورچوخ کړي مفاهیم چې د موږ په نصابونو کې ورځای کړي دي دا او دا ورنه لري کې دغه په ځای باندې اصل اسلامي مفاهیم ورته کې ترڅو نوې نسل د اسلام سره په التزام کې په شریعت باندې د باورمندۍ په فضا کې رالوي شي او په دې پوه شي چې دا شریعت د موږ د سعادت د دنیا او د آخرت د سعادت ضامن ده ترڅو پرې چې دا شیان نه وي شي په دا سطحي سطحي فعالیتونو مظاهره او یو نیمه مظاهره او زنده باد او مرده باد په دې شان باندې کار نه کیږي په دې اړه باندې د حل په اړه باندې د اسلام دعوتګرو علماو په مختلف ځایونو کې مختلف قسم طرح وړاندې کړي دي د غټولو بیانول او د غټولو چېړل او یا ورته کم تر کم مختصره اشاره کول هم میاشتې او کلونه غواړي بد د تاسو په خدمت کې یوازې مغه د عنوانونو په تور باندې ما یاد کړه دا خبره امید ده چې په دې کې بیا تاسو ان شاء الله په خپل چېړنه کوی په خپل به وګورئ او جهاد یوازې نه د ازادۍ ذریعہ ده هر ولس چې جهاد تشا کړي الله ذلیل کړي ده اذا تبايعتم بالعين وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم او كما قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د سود باندې معامله وکوي او د غویونو په لقیګانو پسې شي یعنی د ځمکې په ودانولو او کرکیله په دې باندې مصروف شي او جهاد پرېږدي نو الله به ذلت در باندې مسلط کړي دا به تر هغه درنه نه لري کوي ترڅو تاسو خپل دین ته رجوع ونه کوي علما وی دلته الی دینکم نو مطلب الی جهادکم ده ځکه دوی خو دین پرې خای نه ده دوی خو جهاد پرې خای ده او دت خو هغه شي ته کیږي چې پرې خای وی چا په دې حدیث شریف کې خدا نه ده چې اذا ترکتم دینکم وترکتم الدین هغه وترکتم الجهاد او دت هغه شي ته کیږي چې ترک شوی وي دلته خو ترک شوی جهاد دی دین خو نه دی ترک شوی حتى تعودوا الى دينكم يعني حتى تعودوا الى جهادكم تر څو چې په حقيقي معنا باندې جهاد ته رجوع نه شي د الله د اقامې د پاره د قرباني شعور او احساس په من کې نه را بیدار شوی نسلونه نه روزل شوی نصابونه نه برابر شوی او د ولس د پوهاوی د پاره پراخه هڅې نه شوی دا دغه سي په مظاهرو دغه سي په زنده‌باد او مرده‌باد باندې او دغه سي د خلکو سره په پیوندکاري او ائتلافونو باندې نه اسلام عزیز کیږي نه شریعت راځي بس دا اصل د ځان تیر وستل دي امید چې تاسو وخت به مې بې ځای نه نیولای